اذن دا دی چې التخلیه بین المسحور و ضرر السحر چې په چا سحر شوی دی دا د ضرر د سحر سره یو ځای پریږدي نو دا د الله اذن دی امر نه اذن تخلیه ده دلته اذن په معنا د تخلیه ده التخلیه بین المسحور و ضرر السحر الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم دوی زده کول داسې څه چې دوی ته ضرر رسولو ضرر ورته ذکر رسولو چې علم يدعو الى العمل علم داعي د عمل ته نو دوی به عمل شروع کړو چې عمل شروع کړو دوی ته به نقصان رسېدو ولا ينفعهم او دوی ته به نفع نه رسېدا په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې بأنه شر محزن دا خالص شر ده ضرر به رسول نفع نه و بعضی شانو کې ضرر او نفع دواړي نو ذکر د لا ينفعهم ورسته د يضرهم نه دې نقطې ته اشاره ده چې دا شر محض بالکل د خیر بوی پکې نه و بعضې مضراتو کې د خیر بوی وی په دې کې نه و ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه والله فرمای دوی خپوی ده چې خامخا لمن اشتراه یعنی من استبدله چا چې دا سحریات د الله په کتاب بدل کړ من اشترا هو هو ضمیر ما تتل الشیاطین تراجع ده من اشترا چا چې بدل کړو هو دا ما تتل الشیاطین د الله په کتاب ما له د له خبر مقدم ده او من خلاق من زائد ده په مبتدا ور داخل ده خلاق مبتدا ده دده لپاره به برخه په اخرت کې نه فی الاخرتی تتعلق بما تعلق به الخبر من خلاق چې د چا پورې تعلق لري فی الاخرتی هم دغه پورې تعلق لري نو په اخرت کې به دده لپاره برخه نه ولا بئس ما شروا به انفسهم بد هغه څه شروا به انفسهم چې دوی خرج کړ ور باندې برخه اخروی خپل د اخرت لو كانوا يعلمون کدوی چرته پوی دی العلم علمانه اول دویم علم ثابت کړو چې علم علی اللسان او دا وروسته لو کانو یعلمون کې چې د کوم علم نفي وشوه دا علم فی القلب دا علم نافع نفي ده نو علم نافع ورسره نو او علم مزر ورسره وو علمونه دوه دي نو تعارض نشته چې ولقد علمو کې اثبات د علم دی او لو کانو یعلمون کې نفي د علم ده ځکه لو په انتفاع عین دلالت کوي اول علم چې علم فی القلب دی دا مستلزم عمل لره دی او دویم کې عمل بیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړو علمین دواړو علمین ته په یو حدیث کې اشاره کړې ده خیر الخيار خيار العلماء وشر الشرار شرار العلماء لو كانوا يعلمون جزاء حسب ما فعلوا السحريات ولو انهم امنوا بمحمد صلی الله علیه وسلم کچرته دوی ایمان راوړی وي په محمد صلی الله علیه وسلم واتقوا یعنی واتقوا من السحریات د سحریات نه ځان ساتلې وي لمصوبه اوس اعتراض وریديږي چې د لو په جواب کې جمله فعلیه مازویه راځي او دلته د لو په جواب کې لمصوبتون راغلي ده جمله فعلیه مازویه په جواب کې نه دراغلي نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته معنا د لمصوبتون دا ده چې لاصيبو مصوبتا من عند الله لاصيبو مصوبتا دوی ته به ثواب ورکړي شي ثواب د الله د طرف نه لمصوبة من عند الله خير دا بهتر د مفضل عليه ورته حذف دی خير مما شروا به انفسهم دا بهتر دی د هغه څه نه چې دوی ور باندې خپل ځانونه حذف خرڅ کړي خير صيغه اسم تبذيل دا مفضل عليه حذف ده خير مما شروا به انفسهم مدام مفضل عليه حذف للدلاله بخيريتها المفضل فحذف دا فعل حذف شو اصيبوا او دا ما بقیه جمله اسمیه دا پاتې للدلاله على الدوام ان ثواب الله خير ده مفعول به ده جزایم حذف ده لما فعل السحريات کدوی پوی دی چې د الله ثوابونه بهتر دي نو دوی به سحريات نه وکړي مخکې بیان د قباحت ظاهری د يهودو دلته بیان د قباحت باطینی د يهودو دی باطینی قباحت الله ذکر کوي الله فرمایا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو لا تقولوا راعنا یا ایها الذین ان شاء الله چې په دې ترکیب خو پوهیږئ مخکې مې درته ترکیب کړی یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تقولوا راعنا راعنا مو وایي الرعي حفظ الغير لمصلحته سواء كان الغير عاقلا او لا د یو چا حفاظت د ده د مصلحت د وجې نه، عاقلي که غیر عاقلي، د یوې غوا حفاظت له وجې د مصلحت د غوا نه، د یو انسان حفاظت له وجې د مصلحت د انسان نه، دې دواړو ته رعی وایي. د حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه نه یو روایت دی. چې يهود راغله د پیغمبر علی السلام مجلس ته او د پیغمبر علی السلام مجلس کې پیغمبر علی السلام ته ویل چې راعنا راعنا اے پیغمبر راعنا صحابه کو پیغمبر علی السلام ته راعنا ویلي نو دوی ورته ویل چې راعنا نو حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه دی يهود ته متوجه شو او ورته ویل چې یا اعداء الله علیکم لعنت الله اې د الله دښمنانو په تاسو دې د الله لعنت وي والذي نفسي بيده زما دې د الله په ذات قسم وي لئن سمعتها من رجل منكم که بیا مې درنه د راعنا کلمه واورېده که د کم کس نه لاضربن عنقه زه به د هغه سټ سر کټ کړم نو يهودو ورته ویل چې اولستم تقولونها ایا تاسو په خپل ورته نه وایي خپل تاسو ورته راعنا وایي او چې موږ ورته راعنا ویل زموږ سر کټ کوي نو الله پاک دا آیات نازل نو د يهودو په نيز د دې راعنا معنا وا اسمع لا سمعت واور کل شي د دې معنا دا وا د يهودو په نيز اسمع لا سمعت واور کل شي او یا یې معنا دا وه، دوی به مشتقه د رعونت نه ګرځوله، رعونت په معنا د جهل، راعنا یعنې ای زموږ جاهله، یا به یا پکې زیاتوله، راعینا ای زموږ شپونکیه، نو دا درې قبیحې معناګانو احتمال پکې و، اسمع لا سمعت یا راعنا د رعونت نه دی په معنا د جهل یعنې ای زموږ جاهله، او یا راعنا دوی به پکې یا زیاته کړه راعینا ای زموږ شپونکیه نو دوی غلطه معنا مرادوله ځکه حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه ورته غوسه شو نو الله پاک مؤمنان هم منع کړه چې د دینه يهود غلط استفاده کوي دا محتمل لفظ ده ستاسو خو صحیح معنا مراده ده چې حفظ الغیر لمصلحته لیکن يهود ترنه غلطه معنا خلی لدی وجنه په دې محتمل لفظ پابندي ولګیدا راعنا مو وایي د دې په ځای انظرنا وایي وقول انظرنا او داسې وای چې انظرنا د انظرنا معنا ده انتظرنا مونږ ته انتظار وکړه زمون خبره واوره انظرنا یعنی انتظرنا مونږ ته انتظار وکړه او زمون خبره واوره او یا انظرنا یعنی تفکر فی امرنا زمون په خبره کې سوچ وکړه نو بیا به نظر فالنظر فالمراد نظر البصيره د بصیرت نظر مراد ده او یا د سترګو نظر مراد ده انظرنا مونږ ته وګوره نو د انظرنا درې معناګانې دي انظرنا یعنی انتظرنا مونږ ته مهلت راکا دویم انظرنا یعنی تفکر فی امرنا زمون په خبره کې سوچ وکا درې معنا انظرنا مونږ ته وګوره واسمعوا ما امرتکم به هغه څه چې الله فرمایي زه تاسو ته امر کوم هغه واورئ واسمعوا ما امرتکم به په کوم شي چې زه تاسو ته امر کوم هغه واورئ وللکافرین د کافرانو د پاره الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم مطلق کافرانو ته عذاب الیم دی دغه کافرانو په کې داخل دي چې پیغمبر علی السلام ته کنځلې کړې دي وللکافرین عذاب الیم د کافرانو لپاره عذاب دردیدلی دی یا الیم په معنا د مؤلم درد ورکون کې عذاب دی په آخرت کې دلته د فقه یو مسله درته ذکر کوم فسب النبی څوک چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کنځلې وکړي د د قتل ضروری ده کنه دی ضروری نو معاذ الله ته مسلمان سب النبی وکړو نو د مرتد شو د د سر بکټ کیږي لکه سلمان تاشیر چې وژل شو ګستاخی رسول سر بکټ کیږي که مسلمان مسلمان چې سب النبی صلی الله علیه وسلم کې دا بکټ کیږي او که کافر سب النبی وکړه نو دلته به درې صورت دي یو صورت دا دی چې سب النبی علانیتن کړی وي ښکارا د مسلمانانو په مخ کې د د سربم کټ کیږي دویم دا چې سب النبی ګستاخی نبی دی علی الدوام عادت دی چې عادي وي د پیغمبر د کنځلو سره د ده سر به هم کټ کېږي دریم دا دی چې نه حلالیتن کړي دي او نه دا کنځلې عادت دي فقه فرمایي سړی کافر دی اسلامي ملک کې اوسېږي سب النبي صلی الله علیه وسلم یې وکړو معاذ الله عادتا عادت هم دا نه دی چې سب النبي وکړي او علانیتن هم نه دي کړي نو احناف فقها وایي چې د ده سر به نه کټ کېږي پوه شو په خبره ګوره کوم صورتونو کې سر کټ کیږي که مسلمان سب النبي وکي واجب القتل دی که کافر علانیتن وکي واجب القتل دی که کافر عادتن کوي واجب القتل دی که کافر نه عادتن کوي نه علانیتن کوي نو دا واجب القتل دی که نه دی نو فقه لیکي چې دا واجب القتل نه دی و بیا په دې ځکه اعتراض کوي چې یو ذمي دی سب النبي کړی ده او احناف وایي دا واجب القتل نه دی او چی یو روپۍ د جزیی ورنکړه بیا واجب القتل دی نو وای د پیغمبر احترام د احنافو په زړونو کی دومره د یوی روپۍ په مقدار هم نه دی یو ذمی دی په اسلامی ملک کی اوسیږی یو روپۍ نه ورکوی د جزیی چی یو روپۍ ورنکړه واجب القتل دی د ملک نه به شړی بیا به قتل نو یو روپۍ کی به قتلیږي او په سب النبی کی به نه قتلیږي دا هری چند هندو د اعتراض کړی دی دا یو هندو دی هری چند نومیږي کتری، هریچند کتری، چې کله مسلمان شو ځان ته یې نوم کېښود غلام محی الدین لاهوري او لاهور کې کتابونه خرڅول تیا او چې څنګه مسلمان شو نو مجتهد هم شو او بیا د فقه حنفي په خلاف کتاب هم لیکلی دی الظفر المبین هغه وخت کې د مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله یو شاګرد د ده کتاب ته جواب لیکلی دی ما سره شته فتح المبین نور کتابونه دي نصرت المجتهدین ما مکتبه رشیدیه قصه خانه کې پیدا کړی دی فتح المبین کې دومره علمي خبرې دي چې بالکل ستا ذهن خلاصي په حنفي فقه نو هغه دې اعتراض ته جواب کړی دی د هندو ګوره جواب ورته دا کړی دی چې د سب النبی وکي نو د حکم څه دی مسلمان که سب النبی وکړه حکم دا دی چې د مرتد شو کافر چې سب النبی وکي حکم څه دی کافر دی کنه نو دی خو د مخکې نه کافر دی د مخکینی کفر په وجه باندې دی واجب القتل نه دی ورسته چې کوم کفر وکړو د دې په وجه باندې واجب القتل دی مخکینه کفر باندې واجب القتل نه دی ځکه جزیه ورکړي ورستنی کفر په وجه ولې واجب القتل شو ورسته کوم جزیه ورکړي د کافر حال خو نه دی بدل شوی مخکیم کافر او سبیل نبی نه ورستم کافر دی حال بدل نه دی نو چې حال بدل نه دی لدی وجه نه به وجل کیږي نه او په کومو احادیثو کې چې دده د وژلو ذکر راغلی دی هلته سب النبي صراحتا شوې ده علانیتا شوې ده او عادتا شوې ده بعضې احادیثو کې ګستاخي رسول قتل شوی دی نو هغه علانیتا ګستاخي رسول دی او عادتا ګستاخي رسول دی یوه ښځه وه د پیغمبر په خلاف به یې ګستاخي کوله هغه صحابو قتل کړه د هغې عادت چې ګستاخي به یې کوله او علانیتا یې ګستاخي کوله دلته زموږ مسله خو په دې کې ده چې علانیتاً یې نه کړي او عادتاً یې نه کړي او زموږ لپاره یو دلیل دغه دی ګوره دلته یهود راغله او پیغمبر علیه السلام ته راعنا وایي راعنا د دوی په عقیده کې کنځلې وي راعنا یعنی اسمع لا سمعت واوره کون شي یا یا جاهله دا د دوی په عقیده کې کنځلې وي او پیغمبر علیه السلام قتل نه کړ نو د عدم قتل لپاره یو دلیل دا دی د ذمي د عدم قتل لپاره د مسلمان لپاره نه دویمه معنی یې ده تمنی کونه تمنی د وجود د یو شي سره د محبت دې تم د یود صيغه مستعملي دویمه معنا د یود د تمنی کونه چې دا امید دی چې دا شی موجود شي التم کلمه د یود مستعملي به هر تقدیر کده محبت الشی د پاره کوي نو محبت الشی به مراد قصدن او تمنی کونه به مراد طبعا او که د تمنی کونه د پاره کوي د تمنا د وجود د پاره کوي نو تمنی کونه د به مرادي قصدن او محبت شی به مرادي طبعا خا فرق د دوړو په مابین کې څه دی کوم ځای کې به محبت شی قصدن مرادوي تمنی کونه به طبعا مرادوي په خبره پوه شو کنه واره ګوره هم د محبت د پاره راځي او هم د تمنای د پاره راځي محبت د پاره به قصدن په کوم ځای کې وي را بس چې مفعول مفردي نو اول انت به د محبت د پاره قصدني او د تمنای د پاره به طبعا چې مفعول مفردي او که مفعول جمله وا نو هلته به د تمنۍ لپاره قصدن او د محبت لپاره به طبعا وي اوس پوه شوې غلط خو نه شوم که مفعولي جمله وه نو هلته به د تمنۍ لپاره قصدن د امید لپاره به وي خو محبت به پکې طبعا راځي او که مفعول مفرد نو هلته به د محبت لپاره قصدن او د تمنۍ لپاره به طبعا وجدت الرجل کې به د محبت د پاره او وجدت ان يفعل كذا کې به د تمنې د پاره ما يود الذين كفروا دلته به د چا د پاره اوس آیات کریمه کې چې له خوب نه را پیدا شي دلته به د چا د پاره ما يود الذين كفروا د تمنې د پاره د محبت د پاره ان ينزل عليكم ور ان ينزل ان مصدریه دی خپل مدخول په طویل د مصدر سره اړي دا په موضع د نسب کې مفعول به د پاره د یود دی نو په طویل کې خو مفرد دی خو په نفس کې خو جمله ده کنه وددت ان يفعل كذا نو الته د تمنی د پاره نو دلته هم د تمنی د پاره ګوره مفعول جمله ده په لفظ کې ما يود الذين كفروا تمنا نه کوي هغه خلک چې کافران دي من اهل الكتاب من د تبیین د پاره دی یا د تبعیض د پاره دی دا الذين كفروا چې دا عبارت دي د اهل کتابنا یا الذين كفروا چې دي بعض دي د اهل کتابنا ولل مشرکین لام زائد ده د پاره د تاکید د نفی راغله ده تمنا نکي مشرکان ان ينزل د دغه چې نازل لیکل شي د دې تمنا او محبت نه کوي نو تمنا پکې قصدا او محبت پکې طبعا ايو نزل چې نازل دکړي شي په تاسو باندې من خير من زائد د استغراق د پاره ده په مفعول باندې ور داخل دی یو خیر من ربکم من ربکم صفت د پاره د خیر ده داسې خیر چې د جانب د رب تاسو نه ده من خیر من ربکم په دې کې والتعريض لعنوان الربوبية للإشعار بعلية التنزيل دا خیر د رب د طرف نه ولې نازل شوی دی ځکه ستاسو رب دی او د خیر نه وحي مراد ده یا قران مراد ده یا نصرت کومک مراد ده یا انواع د خیر ټول مراد دي والله يختص برحمته من يشاء الله خاص کوي په خپل رحمت باندې من يشاء هغه څوک چې د الله اراده ورته وشي د رحمت نه مراد همدغه خیر دی او با په مقصور ور داخله ده الله خپل رحمت خاص کوي د هغه چا پورې چې د الله اراده ورته وشي والله ذو الفضل العظیم بشک الله پاک چې د ذو الفضل العظیم صاحب د فضل دی لوی په لغت کې ازاله د صورت ته وایي نسخه ازاله الصورت یو معنی د ازاله الصورت او دویمه معنی د لیکل نسخه په معنا د لیکل سره مرضی لیکل عربان وایي نسخت الشمس الظل مر سور ختم کړو یو ازالت صورت دی و اثبات مثل ذالک هم پکې دی یو صورت ختم شي او د هغې په مثل بل صورت راشي نو یو صورت ختمېدل او د هغې په ځای بل صورت راتلل دې ته ویلی شي نسخه په خبره خو پوه شو ازالت صورت و اثبات مثل ذالک یو صورت ختم کی او د هغې په ځای بل صورت راشي لکه نسخت الشمس الظله نمر سوری ختم کړو او نمر د سوری په ځای راوړو نو یو د سوری ختمیدل دي او یو د هغې په ځای نمر راتلل دي دا دواړه چې سره یو ځای شي دي ته ویل شي نسخه په دې معنی سره مرضی ازاله صورت ازاله د صورت و اثبات مثل ذلك او کله کله په معنا د ازاله الشی مطلقا سره راځي دون ان يقوم غيره مقامه یو شی ختم شو بل قائم مقام نشو خلاصه دا چې په لغت کې درې معناګانې شوې یو معنی د لیکل دویم ازاله الصوره و اثبات مثل ذلك یو صورت ختمېدل دا غي په ځای بل راتلل دریم ازاله الصوره مطلقاً ازاله د صورت راش او بل شی د دې په ځای قائم مقام نشي نو درې معناګانې د نسخ دي د معنا لغوي ده د آیتونو د نسخي حقیقت څه دی آیتونه یو آیت منسوخ شي او د هغې په ځای بل آیت راشي نو د آیتونو د نسخي د دې معنا ده یوه معنا ده بیان انتهاء التعبد بقراءتها آیتونه منسوخ کیږي د دې نسخې یو معنا ده بیان انتها التعبد بقراءتها بیان د انتها د تعبد د د دې په قراءت یعنی مخکې د دې قراءت عبادت وو اوس د دې قراءت عبادت نه ده دا به په هغه منسوخ کې راولې چې لفظ منسوخي او حکم باقی وي نو منسوخ چې لفظ منسوخي او حکم باقی وي نو د هغې د نسخې معنا دا ده چې بیان انتهاء التعبد بقراءتها مخکې د دې قراءت عبادت او اوس د دې قراءت عبادت نه ده دا معنی په کومه منسوخاتو کې راځي ښه بس چې لفظ منسوخي او حکم باقی وي لکه الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما مخکې د دې تلاوت عبادت وو اوس د دې تلاوت عبادت نه دی حکم باقی دی نو دلته د نسخ معنا ده بیان انتهاء التعبد بقراءتها دویمه معنا یې د نسخ په بعضی آیتونو کې داسې وي انتهاء الحكم المستفاد منها دویمه معنا د نسخ د آیتونو انتهاء الحكم المستفاد منها د هغه حکم ختمېدل چې کوم د آیات نه را فهميږي کوم حکم چې د آیات نه را فهميږي کوم حکم د هغه حکم ختمېدل دا په هغه آیاتونو کې راځي چې حکم منسوخي او لفظي باقی وي نو چې حکم منسوخي او لفظي باقی وي الته د نسخ معنا ده انتهاء الحكم المستفاد منها کوم حکم چې را مستفاد دی هغه ختم شو لکه الله پاک فرمایي والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم دا آيات کريمه چې ده دا منسوخ ده د دې د نسخ معنا د انتهاء الحكم المستفاد منها کوم حکم چې د دې نه را فهميږي هغه حکم ختم شو تلاوت نه ده ختم تلاوت اوسم پاتې ده دریم د نسخ معنا ده په قران کریم کې انتهاء القراءه والحكم جميعا حکم ختم شو قراءت ختم شو دا به په هغه ځای کې مستعمليږي چې لفظ لفظ منسوخ دی او حکم منسوخ دی لفظ ختم دی او حکم ختم دی انتهاء القراءة والحكم جميعا دوړه ختمي لکه یو آیات کریمه ده عشر رضعات معلومات يحرمنا لس ځلې چې ماشوم د یوې ښځې ته وری وي معلوم معلوم لس ځلې نو یحرم نه د حرمت راولي دا د قرآن آیاتو اوس حکم هم منسوخ دی تلاوت هم منسوخ دی نو دلته به د دې معنا کوي انتهاء القراءة والحكم جميعا نو د نسخ مې درې معناګانې درته ذکر کړې په دې کې د نسخ درې اقسام راغله اول قسم نسخه، اول قسم منسوخ هغه آیات کریمه دی چې تلاوت کې منسوخ وي او حکم یې پاتې وي، دویم هغه دی چې حکم یې منسوخ دی تلاوت یې پاتې دی، دریم هغه دی چې هم یې تلاوت منسوخ دی او هم یې حکم ختم دی، نو د دې درې واړو د نسخې معناګانې جدا دي، یو ځای کې به د نسخې معنا داسې کوئ، انتهاء التعبد بقراءتها دا به په کوم ځای کې وایو چې منسوخ التلاوت فقط. چې هغه د اطلاق نه مستفاد دی په نسخه کې څه شی راځي رفع د تأبید یو آیات کریمه ده ستا خیال ته دا راځي چې دا به مؤبد تر قیامت پورې یکدم هغه ختم شي رفع د تأبید وشي نو رفع د تأبید ته نسخه وایي دا رفع د تأبید د اطلاق د آیات نه فهميږي نو د اطلاق د آیات نه آیات مطلقي دا پکې نه راغلي چې یو جمعه یا دو جمعه یا یو کال یا دو کال نو آیات مطلقي د دې اطلاق له تعبید را فهمیږي په نسخه باندې رفع د دې تعبید راځي نو دا په نظر سره الله ته بیان دی او په نظر سره مونږ ته رفع ده رفع مونږ ورته وایو په نظر سره خپل ته او په جانب د الله کې دا بیان دی الله ته پته وه چې دا آیات کریمه یو کال پورې دی یو کال نه بعد ختمیږي دا ختمیدل د الله د طرف نه بیان شو خو په نظر سره مونږ ته دا رفع ده ما ننسخ من آیت دا څه فی جمله تفسیر می د نسخ درته وکړو لکه پوه شو وربه ان شاء الله درې معنا لغوي می درته ذکر کړی او درې می درته اقسام ذکر کړی ګوره معنا لغوي یو یو معنا لغوي ده ازاله الصورت و اثبات مثل ذلك دویمه معنی ده ازاله الصورت دریمه معنی ده لیکل صحیح شوه او بیا مې درته ویلي چې دا نسخه اخیری خبره مې درته وکړه د اخیره را مخکې کا نسخه څه ته وایي نسخه رفع د تأبید ته وایي رفع د تأبید ته وایي هغه تأبید چې د اطلاق نه را فهمېدلی دی نو دا په نظر سره الله ته بیان دی او په نظر سره ما او تا ته رفع ده رفع تأبید رفع د تأبید ته وایي او بیا د دې نسخې په آیتونو کې تقریبا درې تعریف راځي يو تعريف يې دی، انتهاء التعبد بقراءتها، دا په هغه آيتونو کې چې تلاوت يې منسوخ وي، حکم يې باقي وي. دويم دی، انتهاء الحکم المستفاد منها، دا به په هغه آيتونو کې وايي چې حکم يې منسوخ دی. او دريم، انتهاء القراءة والحکم جميعا، دا به په هغه آيتونو کې وايي چې حکم او تلاوت يې دواړه منسوخ دی. ما ننسخ من آیت دا آیت کریم الله پاک په جواب د مشرکینو یا د يهودو کې نازل کړو مشرکانو یا يهودو پیغمبر علی السلام په باره کې ویلي الا ترون الى محمد صائر يأمر اصحابه بامر ثم ينهاهم عنه ایا تاسو نه ګورئ محمد صلی الله علیه وسلم ته چې نن خپل صحابه ته د یو شي امر کوي سبا ته ورته د بل شي امر کوي نن ورته وایي بیت المقدس ته مونځ کوه، سبا ته ورته وایي بیت الله ته مونځ کوه، نن ورته وایي چې ما ما مسته النار کوم شی چې په اور پخ شوی دا غینه روسته او دس کوه روسته ورته وایي چې د دین روسته او دس مکوه نو نن ورته یو امر کی سبا ته ورته بل امر کوي ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا نن یو خبره کی سبا ته ترینه رجوع کوي او بیا ور بیا به ویلې ما هذا القرآن الا کلام محمد دا قرآن خو د محمد خپل خبرې دي یقوله من تلقاء نفسه د خپل ځان نه جوړې کړې دي نو الله پاک دا آیتونه د دوی په رد کې نازل کړو چې دا نسخه زه کوم پیغمبر علی السلام یې د ځان نه نه کوي ما ننسخ ما شرطیه ده شرطیه جازمه منصوبه درې صفات دي شرطیه ده جازمه ده ننسخ ته جزم ورکړی دی خپل منصوبه ده په محل د نصب کې ده نصب ورته چا ورکړی ننسخ عجیب کار دی ما ننسخ ته جزم ورکو ننسخ دی ما ته نصب ورکو په دې کې تنافي نشته عامل هم ده معمول هم ده جهت پکې مختلف دی دور نه راځي ما ننسخ الله پاک فرمای ما ننسخ آیا هغه آیتونه ننسخ چې مونږه منسوخ کو من آیت دا په موضع د نسب کې ده من آیت فی موضع نسب علی التمیز ممیز ورته کلمه د ما ده ما ممیزه من آیت دا ورته تمیز دا ما دا یو آیت نه عبارت ده نو یو آیت الله فرمایي زمون سوخ کم او ننسها او یې ير کما ستاسو د زړونو نه هیر کم انساؤها اذهابها عن القلوب چې د زړونو وباسي بأن لا تبقى في الحفظ چې د دوی په حفظ کې پاتې نشي نو دته ننسها انسا وایي د بعض صحابه په باره کې راځي ان بعض الصحابه اراد قراءه بعض ما حفظه صحابي به صورت د کړو بیا به اراده کړو چې هغه تلاوت نو چې اراده به یې وکړه چې تلاوت یې کړي نو په سینه کې به یې نه وه نو د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړو چې یا رسول الله پرون موږ یو سورت زده کړی یو آیات هم زده کړی اوس هم اراده ده چې تلاوت یې کړو هغه زموږ په سینه کې نشته هیر دی نو پیغمبر علیه السلام به ورته فرمایل نسخ البارحة من الصدور هغه نن شپه د سینو نه لاړو اوچت شو نن شپه الله اوچت کړو د سینو نه هم رفع کړو او ننسها او یا موږ د سینو د خلکو نه رفع کو اوچتې کو نأتی بخیر منها الله پاک فرمایي زرات لکم بخیر منها په خیر باندې د دې منسوخ نه دا ناسخ د منسوخ نه خیر د بندگانو د پاره بخیر منها للعباد یعنی دا ناسخ د منسوخ نه خیر د عبادت د پاره خیریت په درې قسمه ده یو خیریت په نفع کې ده فقط یو خیریت په ثواب کې دی فقط یو خیریت په دواړو کې دی نو کله دا ناسخ خیری په نفع کې فقط دا ناسخ نفع دی رہی کله دا ناسخ ثواب دی رہی او کله دواړه پکې ډیری نفع په دنیا کې ډیری ثواب په آخرت کې زیاتی نو دا خیریت په درې قسمه ده او مثلها دا مثلیت به خاصی تر ثوابه پوری یا به دا ناسخ په مثل د منسوخی په ثواب کی ګوره خیریت می په دری قسم کړو مثلیت می په یو قسم کړو خیریت په دری قسم دی خیریت په نفع کی فقط خیریت په ثواب کی فقط خیریت په دواړو کی نو خیریت دری قسم دی او مثلیت په څو قسم دی په یو او مثلها او یا به دا ناسخ په مثل د منسوخی په ثواب کی ثواب به د دواړو یو شی وي نو ناسخ د حکم د پاره کله مشتمل په یو مصلحتي چې هغه منسوخ ترې نه خالی وي نو ناسخ خیر د منسوخ نه په نفع کې ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها علم تعلم الله پاک فرمای آیت په دې باندې نه پويږي الم تعلم استفهام د تقریر لپاره دی منفی ته متوجه دی او یا د انکار د پاره د نفي ته متوجه ده علم تعلم ایت نه پويږي نو انکاری کی نو نفي ته متوجه کا یعنی علم تعلم استفهام انکاری چې نفي ته متوجه کی نو استفهام انکاری کې نفي وي او لم کې نفي راغله نفي چې په نفي ور داخل شي اثبات راولي یعنی ځان پوي کا او که منفی ته متوجه کی الم تعلم نو بیا به تعلمو ته متوجه کوی لم ته که استفهام د تقریر د پاره کوي نو تعلمو ته متوجه کوي الم تعلم ان الله الله پاک فرمای آیت په دې باندې نه پويږي ان الله على كل شيء قدير چې الله په هر شي باندې قادر دی او یو د مقدوراتو نه ده چې یو آیات منسوخ کی او دا غي په ځای باندې بل آیات راوړي الم تعلم ان الله له ملک السماوات آیا ته په دې نه پوهېږي چې بشک الله چې دی خاص د الله د پاره دی بادشاهیانې د علویاتو والارض او بادشاهي د سفلویاتو وما لکم او نشته د ستاسو د پاره من دون الله ما سوا د الله نه من ولی من سله د زائد ده نشته د ستاسو د پاره ما سوا د الله نه ولی کم دوست ولا نصير او نکم امدادي من دون الله دا متعلق تر محذوف پورې ده هغه حال واقع شوی د ولین نه مالکم ولی ولا نصير کائنا من دون الله نشته د تاسو د پاره ولی او نصير کائنا من دون الله دا سی ولی او نصير چې هغه ما سی ولای ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ام ام متصله ده او یا ام منقطعه ده ام تريدون ان تسالوا نو کدا ام نورستا تعلم مقدر کئ تقدیر داشي چې ام تعلم ام لم تعلم ایا پوی ام تريدون ام لا تريدون ام تعلم ام لم تعلم یا داسي ویا ام تريدون ام لا تريدون نو بیا به د ام متصله او استفهام به د انکار د پاره معنا به لا ينبغي نو که ام تريدون نو رست لا تريدون مقدر کوي یا همداسې په ام تعلمو کې مرضی ام تعلم ام لا تعلم نو بیا به ام متصله او استفهام به د انکار د پاره او که مقدر نه کوي نو بیا به کان منقطع د ام منقطعی په معنا د بل به د اضراب د پاره به د عدم علم نه علم ته ګوره مخکې علم تعلم علم تعلم ذکر شو ام تريدون دلته اضراب راغی علم ته ام تريدون ان تسالوا رسولكم ایا تاسو دا اراده لرئ چې تاسو تپوس وکړئ د خپل پیغمبر نه په دې پوه شو ګوره یو امې متصله شو بل امې منقطعه شو که امې متصله کړئ نو دلته به لا تریدونه مقدر کړئ دلته به بیا داسې وایي ام تريدون ام لا تريدون اراده لري کني لري او که ام منقطع شنو په معنا د بل وي مخکې الم تعلم ذکر شو چې تاسو نه پوهیږئ دلته الله ذکر کړو ام تريدون نه بل تريدون پوهیږئ بلکې اراده لرئ ان تسالو رسولکم چې تاسو د خپل پیغمبر نه تاسو کوي سوکاکی سے د متصله والی نه منکر دی سوکاکی سے فرمای د ام متصله علامه دا ده چې د دین وروسته به مفرد ذکر شوی او چې منقطع یو ام متصله ده بل منقطعه ده سوکا کیسه فرمایي د ام نه وروسته چې مفرد راشي ام متصله ده او چې د ام نه وروسته جمله راشي نو بیا ام منقطعه ده دلته خو وروسته جمله راغلې ده نو هغه فرمایي چې د ام منقطعه ده په معنا د بل بل تريدون بل اتريدون بلکې تاسو ايا اراده لرئ ان تسألو رسولکم چې تاسو تپوس وکړئ د خپل پیغمبر نه کما سئل موسی من قبل لکه چې د موسی علی السلام نه مخکې تپوس شوی او کما کې د ما مصدریه ده او کما سئل په تعویل د مصدر باندې مجرور د جار دی چې کاف دی جاء سره د مجرور نه صفت د پاره د مصدر محذوفه ده چې ان تسالو سؤالا کما سئل موسی من قبل چې تاسو داسې تپوسو کې لکه د موسی عليه السلام نه چې تپوس مخکې شوو دلته الله داسې ونه ویل کما سأل امه موسی سئل موسی ویل د سئل فاعل امت موسی عليه السلام ده د موسی عليه السلام په امت تصریح ونکړه الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې دا سائلین د دې مستحق نه دي چې په ژبه باندې راشي بلکې خپل ژبه د هغوی د ذکر نه ساته ځکه هغه ګستاخ خلک دي کله فاعل حسبیږي صونا للسان ژبه ترې نه ساتي کله د ژبې نه ساتي کله ژبه ترې نه ساتي تلخیص کې همداسې وایو کما سئل موسی من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان په دې کې مسلمانانو ته تسلی ده نه توصیه ده مسلمانانو ته چې په خپل پیغمبر اعتماد کوئ مطالبې د دلایلو مه کوئ لکه د موسی علیه السلام نه چې خپل امت مطالبې د دلایلو کولې نو په اعتماد باندې خبره بنا کوئ ومن یتبدل الكفر بالایمان الله فرمایي څوک چې بدل کې کفر په ایمان باندې فقط ضل سواء السبيل نو دې بلار شو سواء السبيل یعنی السبيل المستوي اضافت له قبیلې د اضافت د صفت نه دی موصوف ته د هغې مستوي لارې نه بېلارې شو اوس دلته اعتراض راځي ومن یتبدل الکفر بالایمان دا شرط دی فقط ضل سواء السبیل دا جزا ده او جزا په شرط مرتب وي دلته خو دا جزا په شرط نشي مرتب کېدی ځکه ضلال الطریق من یتبدل الکفر بالایمان دا تبدیل د کفر چې څوک په ایمان باندې کوي دا شرط فقط ضل سواء السبیل د جزا ده په دې جزا کې ضلال الصراط المستقیم ذکر شو ضلال الصراط المستقیم دا مخکینه مقدمه ورسته تبدیل د کفر په ایمان باندې کیږي اول فقط ضل سواء السبيل راځي چې مستقیمه لار ورکه کی نو اول سره مستقیمه لار ورکه بیا کفر په ایمان بدلی ایمان پرې دی کفر ته وړي نو جزا په شرط مرتب وي دلته خو شرط په جزا مرتب دی په اعتراض پوه ضلال الصراط المستقیم د مقدم دی په تبدل الكفر بالایمان باندې دویمه دا یو اعتراض شو دویم اعتراض دا دی چې فقط ضل دلته جزا ماضی ده او جزا چې کله ماضی وي لأن الجزاء إذا كان ماضيا بقدر ګوره فقط ضل نو يكون بمعنى الماضي هغه په معنا کې ماضي وي لکه چې په لفظ کې ماضي ده په معنا کې به ماضي وي دلته په جزا کې ماضي ذکر شو قدم پکې ده نو دا په لفظ کې ماضي ده او په معنا کې مجازي ماضي ده نو په لفظ او په معنا دواړو کې ماضي ده او مازویت د جزا علما فرمایي چې دا ضعیف دی د الله په کتاب کې مازویت د جزا چرته نه دراغله د عربانو په کلام کې چې جزا ماضي وي دا قول ضعیف دی نو دا دوه اعتراض شو اول اعتراض څه شو دا جزا مرتب وي په شرط او دلته شرط مرتب دی په جزا ځکه ضلال الصراط المستقیم دا مقدمي او مرتب علیه وي د پاره د تبدیل الکفر بالایمان دویم دا چې دلته جزا ماضی د مصدره په قد ده او ماضی چې کله مصدره په قد هغه په لفظ او په معنا دواړو کې ماضی وي او ماضویت د جزا دا ضعیف دی روح المانی والا وی لم یاتی فی کتاب الله العزیز د الله په کتاب کې داسې نه دی راغلی چې لفظ لفظا او معنا دواړو کې جزاء ماضی نو دلته به تقدیر لګوي داسې به وایي ومن يتبدل الكفر بالایمان څوک چې کفر په ایمان بدل کی دا شرط فالسبب فيه انه تركه د جزاء نو سبب پکې دا دی د دې لپاره سبب دا دی چې د ایمان پرې خورو فالسبب فيه انه ترکه سبب دا دی چې د ایمان پرېخې دی دا فالسبب فيه انه ترکه دا مقصود دی د پاره د فقط ضل سواء السبيل صحیح یا دا سی وای دلته فالسبب فيه انه ترکه مو وای بلکې دا سی وای ومن يتبدل الكفر بالايمان فالسبب فيه انه قد ضل سواء السبيل په دې د د دې لپاره سبب دا دی چې دی د مستقیمې لارې نه بېلارې شوی دی صحیح شوه فالسبب فيه انه ترکه دا معنا ده یا فالسبب فيه انه ضل سواء السبيل دا ورته لفظ دی هر یو چې ورته جزا ګرځوي هغه ورته جزا کوي ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ود، د ود خبره خو مې درته وکړه چې ود کله د محبت دپاره وي قصداً د تمنۍ دپاره وي طبعاً او کله د تمنۍ دپاره وي قصداً د محبت دپاره وي طبعاً پوه شوې نو که مفعول جمله د تمنۍ دپاره به وي دلته اوس مفعول جمله ده که مفرد دی دا لو که مصدریه شي لو مصدریه او دا مفعول دپاره د ود شي نو دا به د محبت دپاره وي او که لوي شرطیه شي نو بیا مفعول جمله ده نو بیا به د تمنۍ دپاره ود کثیر من اهل الكتاب تمنا کوي یا محبت کوي ډیر اهل کتاب هم طائفه من اهل الكتاب دا یو ډله د اهل کتاب وه مسلمانانو تراغله د احد د جنگ نه وروسته مسلمانانو ته ویلي چی دا تاسو ته چی کوم شکست الله درکړو ډیر کسان هم شهیدان شو نو که تاسو په حق وای نو شکست هم ولی خوړو د احد په جنگ کی شکست خو نه خوړل شکست خو هغه څو خوري چې میدان پری دی میدان صحابه نو پریخه میدان نه خو کافران لاړو خو دومره و چې مسلمانان ډیر شهیدان شو او یا مسلمان شهیدان شو کافران دومره نو مردار شوی نو الله فرمای ود کثیر من اهل الكتاب محبت یا تمنا کوي ډیر د اهل کتابونو لو يردوکم نو لو مصدریه ده د څشي څشي سره محبت کوي تاسو د ارتداد سره محبت کوي یعنی ارتداد کوم تاسو د ارتداد سره محبت کوي یا تاسو د ارتداد تمنا کوي لو يردونکم من بعد ایمانکم رسته د ایمان ستاسو نه کفارا د حال د ضمیر د مخاطبینو نه من بعد ایمانکم په حال کون ستاسو کې چې تاسو کفار کی او یا کفارا مفعول ثانی د لپاره د یردونکم رد متضمن د معنا د تصویر لره لو يردونکم یعنی یصيرونکم بعد ایمانکم کفارا چې تاسو د خپل ایمان له وروسته کافران کی حسدا د علت د پاره د ود ده د يردونکم د پاره نه ده دا ود ده لوجه د حسد نه ده او یا حال ده یعنی حاسدین کافران ولی دا مینه کوي لوجه د دینه چې دوی حسد کوي او یا حسدا مفعول مطلق دی د پاره د فعل مقدره يحسدونکم حسدا فاعفو یعنی فترکوهم دوی پریده واسبحو او خیال کې مراوله حتی یاتی الله بامره تر دې چې الله راتللو کې په خپل امر دلته مراد د امر نه امر بالقتال دی راجحه معنی دا ده بعضی علما فرمایي چې د امر نه مراد قیامت دی بعضی علما فرمایي چې د امر نه قوت الرسالت مراد دی بعضی علماء فرمائی چه کثرت الامت مراد دی بهر تقدیر راجحه معنی دا ده چه حتی یاتی الله بامره تر دې چه الله راتلل په خپل امر د قتال باندې وکړي یعنی قتال فرض کړي مخکې قتال فرض نه وو ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقيموا الصلاه دا عطف دې په فعفو باندې یعنی اتركوهم وخالفوهم بالالجاء الى الله دوی پرې دی او الله ته زارې شروع کوي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم دا مکی زندگی وا په دې ځکه جهاد نو قتال نو دې ځکه صبر وما تقدموا لانفسکم لام د نفع د پاره ده هغه چې تاسو مخ کې لګي د پاره د نفع د خپل ځانونو من خیر دا ما عبارت د خیر نه ده تجدوه یعنی تجدوه عند الله یعنی فی علم الله د الله په علم کې وستاسو د عمل موجودی دا دوه مقولتين يې سره يو ځای کړي دي، يوه مقوله يې ترېنه جوړه کړې ده، اختصارا دا مطلب نه دی چې يهودو به ويلې چې جنت ته به يهود او نصوارا ځي، نصواراو به ويلې چې جنت ته به يهود او نصوارا ځي، ځکه د يهود او د نصواراو خپلو کې دښمني وه، يهودو ويلې جنت ته به يهود ځي، نصوارا به نه ځي، نصواراو ويلې چې جنت ته به نصوارا ځي، يهود به نه ځي، نو دا اصل کې دوه جملې دي، قالت اليهود لن يدخل الجنة الا من كان هودا. وقالت النصارى لن يدخل الجنه الا من كان نصارى دا دواړه قولین الله یو ځای کړو او یو قول ترې نه جوړ کړو مقوله او قولین سره یو ځای کړو نو وقالو لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا کلمه د او د تقسیم او د تفصیل د پاره ده تلک امانیهم کلمه د او د تقسیم او د تفصیل د پاره ده یعنی تقسیم د قول مذکور کوي په نظر سره دوی ته اوس که ته په دې اعتراض وکړي چې تلک دا مبتدا ده امانی یو هم ورته خبر ده مبتدا مفرده ده او خبرې جمله ده په دې طریقه اعتراض وکړه یا په دې طریقه اعتراض وکړه چې د تلک مشارون الیه چې ده امانی نه دي بلکې امنیه واحده ده چې لن يدخل الجنه الا من كان هودا نو د تلک مشارون الیه یو امنیه ده امنیه واحده ده نو امنیه واحده نه به څنګه امانی جوړ شي پوه شئ د مفرد نه به څنګه جمع جوړ شي د تلک نه دا تلک دا یو امنیه به څنګه امانی شي تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا جمع لوجه د زیادت د احاد دا جمع په اعتبار د تردد د امنیتون د دوی په نفوسو کې دا يو خيالي پلو وو چې لن يدخل الجنة الا من کان هودا دا يوه امنيه وه ليکن سحر غرمه بيګاه به د دوی په ذهن کې تاويده نو دا داسې شو لکه ډيرې امنيې بيا بيا د دوی په ذهن کې تله راتله نو د تکرار د وجې نه داسې شو لکه جمع او یا دا جمع له وجې د زیادت د احادو نه ده هم دا یوه امنیه ده چې لن يدخل الجنة الا من کان هودا دا د هر یهودي په ذهن کې ده او لن يدخل الجنة الا من کان نسوارا دا د هر عیسوي په ذهن کې ده نو په اعتبار د افرادو سره ډېرې امنیې شوي اگر چې یوه امنیه ده خو په ډېرو اذهانو کې ده نو الله تینا تعبیر په امانی یو باندې وکړو او یا داسې ووایه چې دا درې امنیې وي مخکې درې امنیې ذکر شو یوه املیه دا ده، قالت الیهود لن یدخل الجنة الا من کان هودا وقالت النصارا لن یدخل الجنة الا من کان نصارا، دریمه ضمني ده چې لا یدخلها المسلمون، مسلمانان به نه داخلیږي، دا درې امنیې ضم درې امنیې شوې، نو ځکه الله پاک ترې نه تعبیر په اماني وکړو، نو تلک دا مذکورې درې امنیې چې دي، امانیهم دا د دوی اکاذیب دي، دا درې واړه قضیې دروغې دي. قل الله فرمای ته دوی ته وایا هاتو برهانکم راوړې خپل دلیلم هاتو یعنی احضرو ها پکې اصلیه ده فعل امر ده هاتو یعنی احضرو یا اسم فعل ده الله پاک فرمای را حاضر کړئ برهانکم خپل دلیلم برهان الدلیل علی صحت الدعوه دا سي دلیل راوړي چې تاسو په صحت د دعوا باندې دلالت وکړي ان کنتم صادقین بلا رد لقولهم من نفي دخول الجنه غيرهم یعنی لیس کما قالو دا سینه د لکه دوی چې ویلي دي چې جنت ته به یوازې يهود زی یا بنسوارا زی من اسلم یعنی انقاد چا چې تابع کړو وجهه یعنی نفسه چا چې منقاد کړو خپل نفس دا انقیاد د نفس دا مجاز دی د قصد نه فله اجره عند ربه نو دده دپاره به اجر دده وي عند ربه عندیت تشریفي دی حال دی د اجره نه حال دا چې دا اجر یې د الله په نیز دی نو چې د الله په نیز دا به ډېر شریف وي ولا خوف علیهم نه به په دوی باندې ویرم ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجني ویره د امور استقبالي او سره تعلق لري د امور ماضوي او سره نه لري افغانستان کې روسان وو روسان وسلاړ او څوک د روسانو نه ویریږي خوف د امور استقبالیو نه چې آینده را باندې ډرون کیږي آینده امریکایان ډرون کوي نو خوف د امور استقبالیو پورې تعلق لري او حزن د امور ماضویو پورې تعلق لري حزن او غم جن کېدل سړی په امر ماضي کیږي چې زه کشر ولې مې د روس سره جهاد ونه کړو دا روس رانه ولې بد شو نو ګوره د حزن تعلق د امور ماضویو سره او د خوف تعلق د امور استقبالیو سره نو د چا تعلق چې د امور استقبالیو سره دی دی مخکې ذکر کړو او د چا تعلق چې د امور ماضویو سره دی دی وروسته ذکر کړو حالم کې ماضی مقدمه او مستقبل مؤخری او د حزن تعلق د چا سره دی د امور ماضویو سره نو په کار دی چې حزن مخکې شوی وي ځکه امور ماضویه مخکې دي او د خوف تعلق د امور استقبالیه او سره د استقبال خو وروسته دی نو خوف وروسته کول پکارو نو تفسیری کبیر وای دا قانون غلط دی چې ماضی مقدمه په مضارع مضارع مقدمه په ماضی دا سی وای تاسو په مرحه کې وای کنه چې ماضی مقدمه کنه نو مضارع مقدمه ګور را روانه جمعه مضارع ده کنه ده روانه جمعه مضارع ده